بیشک دای تکبر کړي د خپل نفسونو کې واتو اتوان کبیرا او سرکشی کړي د سرکشی لویا یوم يرون الملائکتا پکم او رزبان چې ویني د ملائکی په وخت د زنکدن کې یا پرز د قیامت لا بشرا یوم اذن نذیر خوشخبری بنی په د غرض للمجرمین لپاره د مجرمانو او کس کړو مونږه هغه ستعملو چې دای کم عمل کړو من عمل د عملنا فجعلناه نغرزول مونږه غلرا حبا ام منصورا دورا دوزول شوی کافر د کفر سره کوم عمل چې کیا نه قبلي د موز د روزي د خیر خیرات د قبلې دوه د پاره ایمان شرط دی اصحاب الجنت خاوندان د جنت مرګري د جنت واحسن مقیلا او ډیر خیسته وی پاغه زید آرام کې او باز علماء ویلي مستقر دی ته وی چې سړی د خبرو تر د پارا د خپل مرګرو سره کینی دی ته وی مستقر او مقیل دی ته وی چې راشي د خپل بیبیانو سره پاغه کې آرام حاصله لم اتخذ جمانه نیولې فلانن خلیلا پلانې په دوستۍ باندې هغه ناکار خلق بیا ده یره چې فلانی سره خود مرګره شوی نه وي لقد ادلنی عن الذکر بیشک گمراه کړم زه د قران نه بعد جاءنی پس داغی نه چې دا قران ما تراغلو ما ترا رسیدلو وکان الشیطان د شیطان للانسان لپاره د انسان خذولا شرمون کې ګناه پیو کې نو شرمای وقال الرسول دې د معناوي ویلو پیغمبر په دنیا کې یا وقال الرسول وو پیغمبر په میدان د قیامت کې کذالک الله وی رالی کو مونږ دل را داس لګ لګ لنو ثبت به فؤادک دې د پاره چې مضبوط کوم په دی باندې زړستا ورتلناه ترتیلا بیانو مونږ دې لرا په بیانو لسرا واضح مونږ دې لرا ترتیلا په واضح لسرا ولا یاتونک بمثلن اور اتلل کای دی تا په بمثلن په یو مثال سرا په یو شبهه سرا په یو اعتراض سرا په یو دلیل سرا الا جئناک بالحق مگر مونږ راتل کو تعالی بالحق په پورا جواب سره چې هغه د دروغ نسبت کړي د زموږ آیاتونو ته فدمرناهم تدمیرا نو هلاک کړو موږ هغه تدمیرا په هلاکولو سره وقوم نوح قوم نوح علیہ السلام لما كذب الرسل هر کله چې دوی د دروغ نسبت کړو پیغمبرانو ته اغرقناهم نو غرقلو موږ هغه وجعلناهم للناس آیه ان اکثرهم چې یقینا ډېر د دوی يسمعون غني قران اوري او يعقلون یا په حق کې غني عقل نه کار لي سوچ او فکر کوي انهم ندی دوی الا کل انعام مگر پشان د زناورو بل هم اضل سبیلا بلکې ډېر ډېر خطا دي دغه زناورو نه پلار کې الم تر الى ربک ثم قبضناه بیا را غونډو موږ دې لری لینا ځان طرف ته قبض یسیرا پر غونډولو اسانو سرا وهو الذي الله غزاد ته جعل لكم الليل لباسا چې ګرځولې د تاسو د پارش په لباسن پردا د جامو پشان پردې د لګرزول ونوم سباتن او خوب ګرزول د آرام د بدنونو لپاره وجعل النهار نشورا او ګرزول د رز در اپورته کېدو د پاره پدې کې خلق را پورته شي د طلب معاش د پاره وهو الذي الله غزاد ته ارسل الرياح چرا لېږي هواګانې بشرن خوشخبری بشرن د پاره د خوشخبری یا ولقد صرفناه بیشک بار بار بیان کړی موږ دا قران بینهم پمند دوی کې لیذکروا دې پاره چې دې نصیحت قبول کی فابا اکثر الناس نو انکار کړي دې ډېر د خلکو نه الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي چې پیدا کړې دې دوبونه بشرن بنی آدم فجعله نو ګرځولې دې دې نسبا نسب والا وسهرا او خرغنۍ والا وکان ربک قدیرا او دې ربستا قدرت لرون کې پاس باندې چې خوښې شي ويعبدون من دون الله عبادت کوي دای من دون الله سوا د الله نه ما دا غچا لا ينفعهم چې فائدہ نشي رسول دوی ته امداد کون کې د شیطان نه او ظهیر علماء لیکلی علامه ساوی وای د جلالین شریف شرح دا نا وای ظهیرا په معنا د سپک نه وکان الکافر او د کافر علی ربه ظهیرا په خپل ربانی ذلیل او رسوا نه د عزت نشتا او دا معنی هم صحیح او ظهیر علماء لیکلی علامه ساوی وای د جلالین شریف شرح دا نا وای ظهیرا په معنا د سپک نه وکان الکافر او د کافر علی ربه ظهیرا په خپل ربانی ذلیل او رسوا د دې عزت نشتا او دا معنی هم سید ظهیر په معنا د شارازی نو سوال کبه د دې الله بارک خبير اد خبر لرون کینا چې سو کې په صفاتونو په دین پوي فسأل به تپوسو کبه د دې رحمان بارک خبير اد خبر لرون کینا د علم لرون کینا واذا قيل لهم کل چويل شدويتا دي مشرکان توجدوا للرحمن سجدو کوي رحمان تا او کله چې خبره ترې کوي د دې سره نه پوهان قالو سلاما نو دای خبره د سلامتیا کوي چې کې جنگ او شر او فساد ني والذین او دا بندگان د رحمان بادشاہ کسان ني یبیتونا چې شپې شو ګر کوي لربهم د خپل رب د پاره سجدن سجده کوونکی وی وقیاما ولاړ وی الله تعالی د اسراف نه کوي یعنی د الله په نافرمانی کې نه لګي ولم یقترو او دای کمه نه کوي یعنی د الله او تابعدار نه مال بندینا وکانه بین ذالک قواما او دای په من دې کې قواما برابر والذین او دا بندگان در رحمان بادشاہ کسان دی لا یدعون چن را بلی ما اللہ سرد اللہ نا الہن آخرہ معبود و مددگار بل ولا یقتلون النفس اللتی او نقتل دی نفسا حرم اللہ چلا داغ وجل حرام کری اللہ بالحق مگر پا قانون شرعی واننی فانه یقینا یتوب الی الله رجو کای راګر دی الله تمتا وا پراګر دی دو سرا والذین او بندگان رحمان بادشاہ کسان دی لا شهدو نذور غنی معنا غانی وی دی لا شهدو نذور یو معنی دا دای د دروغ گواهی نه کوي لا شهدون الزور دای د دروغ گواهی نه کوي یا لا شهدون الزور دای حاضری گنا د دروغ مجلس تا لا شهدون الزور و اذا مروا باللغو او کله چې تیریږي دای په ګناهونو په برباد او بس خبرو باندې مرو کرامانو تیریږي عزتمن هغه لار توجه نه کوي والذین او دا ها کسان دی دا ذکرو بی آیات ربهم کله چې دوی نصیحت ورکول شي پایات من خپل رب لم یخرو علیها نو دوی نګر دی پاغه باندې سمن کاڼه و عمیان اوراند والذین او دا کسان دی یقولون چې وایي ربنا ای زم ربا اولائک دا کسان چې دا یو صاحب ذکر شول یجزون الغرفتا بدل کې باور کړی شي دی ته بنگلي بما صبرو په سبب داغه چې دی صبر کړو ویلقون فیها او پیش کول بشی دوی لفیا پدې کې تحیتا مبارکای وسلام او سلامنا یادا معنی علماء کړو ویلقون فیها دا تلقی په معنا د دعا غسی تفسیر روح المانی کې فقد کذبتم بشک تاسو درو نسبت کړو فسوف یکون لزاما زرد جی شی ودا عذاب لازم تاسو سرا ورنیل الرحمن الرحیم تواسیم میم الله دې په مراد او معنا باندې کوهیږي سمر را زرغن کړی من فیا پدې کې من کل زوجن کریم د هر قسم جوړې خیسته خیسته نام ان فی ذلک لآیه بیشک پدې کې لآیه نشانه د کمال قدرت د الله تعالی وما کان اکثرهم مؤمنین ان ډېر د دین مؤمنان وان ربک بیشک رفتا له العزیز خامخ غزور ورده الرحیم رحم علیه وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ یاد کا غوا چې आवाज ورکړو ستاره موسی عليه السلام ته او ورته ویلو انې تل قوم الظالمین دا چلار شقوم ظالمانو ته چې قوم فرعون نه الا يتقون دای اولی دا الله نه یرینا اولی ځان نه شرک نه بچ کئ قال ویلی حضرت موسی علیہ السلام رب اے زما ربا انی اخاف زیریغم ان یکذبون دا چې دای ماته د دروغ نسبت بو کی و یذیق صدری او تنگ بشی سینه زما ولا ينطلق لسانی او نه بچلیږي جب زما فارسل الی هارون نو تولې د حضرت هارون علیہ السلام ته جبريل ورته ولې دا پیغمبري ورکا ولهم علی ذنب او دی فرعونیان لر علی پما باندې ذنب ذنب یو ګناه په خیال لوي کې فا خاف زیریګم ان یقتلون چې ما بلاغه په مقابله کې قتل کی قال رب العالمین ویلی کلا چرم دارنګ نه دا فذهبا زیدوار لار شی آیاتنا زمون ته معجزاتو چې تیز باد په ما باندې ان عبدت بنی اسرائیل دا چې تا خادمان ګرځولې دي ټول بنی اسرائیل ټول قوم زماده نوکران او خادمان ګرځولي نو د دې ټول نه کته خدمت علي او په دې ټول کې یو کس پرورش دی کوم دا هغه مقابله چې ته کولیش قال فرعون ویلو فرعون وما رب العالمین او سبه رب العالمین قال ویلی موسی علیہ السلام رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو او ما بینهما او هغه چې په من د اسمانونو د زمکو کې کنتم موقنین کوي تاسو یقین کوونکی قال ویلی فرعون لمن اچا تحوله چې غیر چا پیر تناستو الا تستمعون آیا تاسو غوږ نه کیدئ قال ویل موسی علیہ السلام ربکم ورب آبائکم الاولین دا الله رب تاسو دی رب د پلارانو مشرانو تاسو لمنو قال ویل فرعون ان رسولکم الذی بیشک پیغمبر تاسو هغه دا ورته استهزاء ان رسول وی یقینا پیغمبر تاسو هغه ارسل الیکم چرالی گلی شوی تاسو تل مجنون خام خالونه وی قال ویلی موسی علیہ السلام رب المشرق رب د مشرق او د مغرب وی وما بینهما چې په من دې دواړو کې دین کنتم تعقلون کتا سو عقل لرئ فالقی السحرۃ ساجدین غرزول شو جادوګر الله ته سجده کوونکی قالو ویلو دی آمنا برب العالمین ایمان مروړې په پالون کې مخلوقاتو رب موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون علی السلام نه قال ویلو فرعون آمنتم له ایمان راړو تاسو په موسی علی السلام قبل ان اذن لكم مخکی د دین چې مالا اجازه نه کړ تاسو ته انه لکبیرکم الذی یقینا دا موسی علی السلام خامخ مشر تاسو هغه علمکم السحر چې تاسو له تعلیم درکړل جادو فلا سوف تعلمون زرد چې په هغه شی تاسو لو قطع عن ایدیکم خامخا پریبکم لاسون استاسو و ارجلکم خیستاسو من خلاف ادل بدل یاد وجد مخالف الزمانہ ولو صلبنکم اجمعین او خامخا پانسی بکم پسلی بکم تاسو ټول قالو ویلی دی لا دویر یا هین الی موسی وحی کړو موسی علیہ السلام تا ان اسر بعبادی دا چې د شپې ابو د بندگان زما انکم متبعون یقینا تاسو پسې ودی در روان کړی شي فارسل فرعون خبر لګلو فرعون فل مدائن پخاریو کې حاشرین لګلو فرعون پخاریو کې حاشرین راجم کوم کی فلما ترى الجمعان هر کله چې یو تر بللی دل وغه دوړلو قال اصحاب موسی ویلی مرګرو د موسی علی السلام ان لمدرکون یقینا خام خام خرا گیر کړي شو قال ویلی موسی علی السلام کلا چرم تاسو را گیر شوی ان معي ربي یقینا زما سره زما رب سيهدين زرد چې سلار بسم کی ماتا وان جینا ور نجات مور کړو موسی موسی علیہ السلام تا ومن معه او هر وسوک چې د سره وجمعین ټول تا ثم اغرقنا الاخرین او بیا مو غر کړو اغه نور ان فی ذلک لآیه بیشک پدې کې خامخا عبرت ته وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر په قوم د موسی علیہ السلام کې مؤمنان وان ربک بیشک ربستا قال ویلو حضرت ابراهیم علیہ السلام هل یسمعونکم آیا اوری ریستاسو استدون کلی چه تاسو را بلی او ینفعونکم یا فیده در رسی تاسو لک تاسو د عبادت و بندگی کوئی او یدرون یا ضرر در رسول شی که عبادت نکوئی و اذا مرضتو کله چې زه بیمار شم فهو یشفین نو ما ته شفا را کوي والذي ادا هغه ذات ته یمیتنی چې وفات کوي به ما ثم یحین او بیا مې ژوند کوي والذي ادا هغه ذات ته اطمع چې امید او تم لرم ان یغفر لی دا چې بخنه بو کی ما ته خطیتی د ګناهونو زما یوم الدین پر ورځ قیامت وقیل لهم او ویل شي دی ته انما کنتم سشل ها چوي تاسو تعبدون چې تاسو ورته عبادت او بندگی کولا من دون الله سوا د الله نه هل ينصرونکم آیا دای امداد کول شي تاسو ين تصویرون یا د خپل ځان بدلا غستې شي فيها يختصمون قالوا وای بدی وهم فيها يختصمون او دای وی په دې اور کې او په دې جهنم کې جګړه کوونکی الله قسم دې په الله باندې ان كنا یقینا شان دار ومنغا لفی دلال مبین خامخا په گمراهی سرګن کی اذ نسویکم کله چې مو برابر ګرځولي وي تاسو برب العالمین د پالون کې د مخلوقات سره وما ضلنا او نو گمراهان کړی موږ الا المجرمون مگر مجرمانو فما لنا نشتر من پار من شافعین سوک شفارس کون کی ولا صدیق حمیم او نسوک دوست مهربان فلو ان لنا کرتن کچره و مون د پار یوزل بیا دنیا تتلل فنکون من المؤمنین نشو به مون د مؤمنانو نا ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا عبرت او نشانه ده وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر په قوم د ابراهیم علیه السلام کې مؤمنان وان ربک بیشکر استعاله العزیز الرحیم خامخا دے غالب دے اور ہم کو ان کے کذبت قوم نوح للمرسلین د دروغ نسبت کړو قوم د نوح علی السلام پیغمبرانو ته اذ قال لهم اخوهم کله چې ویلي دي تا اخوهم هغه یو د دینا نوح نوح علی السلام لا تتقون دا الله نه ولري دینا ولې دا الله نه ولري دینا چې د بل چا عبادت او بندګي ور سره کوي قوم د ما کذبون ما تا میشه د دروغ نسبت کو او میشه دي چې ما تر دروغ نسبت کوي فتح دې دې په سلو کې تمن لما کې و بینهم تمن دې کې فتح په سلا ونجني خلاص را کې ما تا ومن معي من المؤمنين او هغه چاته چې دې ما سره د مؤمنانو نه فانجیناه نجات ورکړې د تا ومن معه او هغه چاته چې د سره فل فلک المشحون چندا دې کړه تاسو سره بما پاس باندې تعلمون چې تاسو په هیږي امدکم بنعام اندا دې کړه تاسو سره په جناور و بنین او په زامنو سمره ډېر بچی درکړي دا ډېروال د الله د طرف نه نعمت وی وجنات وعین او سمره اندا دې کړه تاسو سره په باغونو په شنو انی اخاف علیکم زیریزم پتا شد عذاب دا ورد عظیم لینا فارهین ګل معنا ګانې فارهین یو دا معنا مهارت ښکار کوونکی خلق خپل مهارت خې یا فارهین لوی کوونکی فارهین بس کار کوونکی فاتقوا الله والله نو یریږي واطیعون او زما تابعداري کوي ولا تطیعوا تابعداري کوي امر المسرفین دکار د مشرکانو مصرفین امام روح المانی لکلی انه بدماشانو په دې شهر کې وکانه فی المدینه تسعه رهتن یعنی تاسو نګی د کار او د فیصله د مصرفین پسې د غنه ظالمان چې د نبی مقابله کې ملا تړلې وا یې دې نه منای ولا تطیعوا امر المسرفین د نبی دعوت داسي وای زما منای د ظالمانو نه منای دای مو جهنم طرف ته بوزي الذين دعوا كسان يفسدون في الارض چې دای فساد خورای په ځمکه کې ولا يصلحون او دای اصلاح اراده نه لري اصلاح نه کوي قالوا لولي دي انما انت من المسحرين بشک ایت جادو کړو شونا موږ خپل مشرانو نمنې استاو منو دا هو موږ خیر خواهان دي کذبت قوم لوط د دروغ نسبت کړو قوم لوط علیہ السلام المرسلین پیغمبرانو ته دیو نبی نه انکار دا سره لکه ټول نه ځکه الله جمع ذکر کوي اذ قال لهم اخوهم کل شیلی دیتا اخوهم یود دینا یا اغن سبی رور دی لوط علیہ السلام لا تتقون آیا تاسو دا اللہ نه یریږئ انی لکم رسول امین وتذرون او تاسو پرېږدئ ما هغه زنانا خلق لكم ربكم چې پیدا کړی تاسو لر رب تاسو من ازواجکم من بی بیان تاسو نه بل انتم قوم معادون بلکې تاسو یو قوم چې د حد نه او مون ډیر د دین مومنان وان ربک بشک رب تعالی هو العزیز الرحیم خامخا دې دې غالب او رحم کوونکې کذب اصحاب الایکتی د دروغ نسبت کړو بنوالو المرسلین د پیغمبرانو اصحاب الایکا خاندانو د بن المرسلین پیغمبرانو وما اسلکم نغوارم تاسو نه له په دی باندې من اجرن سمزوري ان اجر الا على رب العالمین ندا مزدوری جما مگر په پالون کې د مخلوقاتو او فل کېل پورا کوي پیمانا ولا تکونو مکی وی تاسو من المخسرین د کمی کوونکو نه د خلکو حقونو کې کمی مراوله انه کان عذاب یوم عظیم بشک او دا عذاب درزلوی ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا نشانه او برته وما کان اکثر المؤمنین نو ډېر دي مؤمنان وان ربک بشک رستا له العزیز الرحیم خامخا دې غالب او رحم کوونکې وانه یقینا قرآن لتنزیل رب العالمین په حقانیت د دې کتاب اي يعلمه علماء بني اسرائيل دا چې پیژني حقانیت د قرآن عالمان د بني اسرائيلو هغه تصدیق کوي ولو نزلناه کچل من را لګلې دا قرآن لا بعض الاجمين په بعض اجميان باندې او ځان وسپاره پاغه غالب رحم کوونکی باندې الذي هغه الله يراک چې ګوري تا ویني تا هین تقوم کله چې ته مزد پار ودرېږي وتقلبك وتقلبك اور اور دل را اور دل ستا فی الساجدین یعنی پمن د مسکون کو کې وتقلبک سو کافر را پاسی د اسلام او د دین او د حق پرستو حج او بیزتی کوي دوی په شعرونو جوابونه ور کوي وان تصورو دی بدلا اخلی من بعد ما ظلمو پس داغ نه چې دی باندې ظلم کړی شوی وسيعلم الذين او زرد چې په بشیا کسان ظلم چې ظالمان دي ايا منقلب چې کم یو زید ګرځېدو ته ينقلبون دی ورګرځي وصلی الله تعالی بس بس تواسین الله پوری د دې کمانا او مقصد باندې تلک آیات القرآن دا آیاتنا دا قرآن دی و کتاب مبین و کتاب دا روخانا واضح وانك يكننت چه اے محبوب لتلقى القرآن خامخ در کول شتا لقرآن من لدن طرف حکیم علیم دا حکمت والا او پوهنا اذ قال موسی یاد کا وحشیل موسی علیہ السلام لأهلیه خپل کور والو ته میراث یې اغوسته د داوود علی السلام نه د بادشاہي او د نبوت وقال ویلی حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام یا ایها الناس خلقو علمنا تعلیم را کړه شوی د منطق منطق الطير د خبرو د مارغانو و اوتینا را کړه شوی د منطق من کل شین د هر یو شینه کوم سيزونه ته چې بادشاہ په خپل بادشاہي کې محتاج هغه ماته ملاو دي ان هاذا یقینا دا له الفضل المبین خامخا دا احسان نه د طرف د الله نه المبین سرګند سرګن احسان نه وحشرا جمع کړي شو لسليمان عليه السلام متعرض نوده لخر داغه د دای جماعتونه جوړول شول دای تقسیم کول شول پیسو یې سو کې حتا تر دې اذا اتو علا واد النمل چراغ لل دی علا واد النمل په میدان د می ګوبان می قالت مملتن د مملتن کې دوه احتمالات وو کما ذکر ولې کما نس ولې لو عذبنه خامخا سزا ورکم دتا عذابا شدیدا سزا سختا او لاز بهنه یا بذبح کم به حلال وکم او لیاتینی بسلطان مبین او یا خامخا پیش بکی دے ما ته یو دلیل سرګن عذر به پیش کړو معاف کړم فما کسا وخت تیر کړو هد هد غیر بعیدن چې ډیر لرنو ولها د دې د پار عرش عظیم یو تخت عظیم شان وجدتها امي كتتا امي من دغا وقومها وقوم نبي يسجدون للشمس چې دای سجدي کوي ورتا من دون الله سوا د الله نا نور پرستی ورته سجدي کوي شرک کوي او د هیڅ سره د شرک غم نه الله ذکر هغه تقریر او دا هغه واقعا قران کې ذکر کړي وزین لهم الشیطان اعمالهم او خیست کړي دي دې د پار شیطان اعمالهم انا کار عملونه دي فسودهم لو دم کړي دي ان السبیل سیلارنا فهم لا يهتدون لار نمومي الله يسجد لله دا چې سجدن کوي دی خاص الله تعالی نشتر بل واقدار د بندګی الا هو سوا د الله نا رب العرش العظیم دې مالک د عرش عظیم شان دا تقریر هدهد د حضرت سليمان عليه السلام وړاندې وکړو قال ویلی حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام سننظر زر د چګورم زه امتحان اخلم اصدقت چې آیات رښتیا و ام كنت من الكاذبین یا کیت درو جنونا نبی حاضر ناظر او عالم الغیب نی اذهب زلال شبی کتابی په حد زما باندې هاوا چدا دے انه یقینا مضمون د خط دا دی انه یقینا دا خط چې د مضمون دا دی من سلیمان چې دا د حضرت سلیمان علیه الصلاۃ والسلام نو طرف نه دی و انه یقینا شان دا دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د امداد د الله امداد غواړم په نوم د الله باندې الرحمن چې د عام مهربانو خاون نه الرحیم او د خاص مهربانو خاون نه یا دا معنی مو د جار مجرور متعلق امر سره وباسي وانه یقینا مضمون دې خدای بسم الله استعینوا بسم الله مدد غواړی په نوم د الله باندې نه په نوم د غیر الله باندې دا الله الرحمن الرحیم چې د عام مهربانو خاوند او د خاص مهربانو خاوند دار د خط مضمون امین او امانتدار دې کې نقصان نکو سليمان عليه السلام نه دا ته ډېر وخت پرې لګي قال الذي ولها كس عنده چرا غسر علم من الكتاب علم د کتاب د الله سو کوئی دا تخبل سليمان عليه السلام سو کوئی دا دا وزیرو آصف ابن برخیا او یو قول دا چې دا جبرئیل امینو قال الذي ولوا كس انه چې دا غسر علم من الكتاب علم د کتاب انا آتی کویه زبرات لکم تا تپدی سرا قبل ان يرتد الیک طرفک مخکی د دین چې واپس شي تعالی طرفک لا نظر ستا فلما راه ورکل چې وکتو دلر مستقرا پروت او حاضر عنده د خپل ځان سره قال ویلی سلیمان علیہ السلام هذا من فضل ربی دا دا مهربانو در رب زمانه دی لیبلونی دیر پار چه امتحان واخلی زما اشکر چه آز دا اللہ دا دی نعمتونو شکر ادا کم ام اکفر یا کر نا شکری کم ومن شکر آو چاچی دا اللہ دا نعمتونو شکر ادا کو فینما یشکر لنفسی قالت نویلیو دی کا انہو ہو گویا کې دا خو هغه دی کا انہو گویا کې دا خو هو هغه دی ووتین العلم راکړ شو مونږ ته علم دا الله په کمال قدرت باندې او استاد نبوت باندې من قبلها د دې د تخرلو د معجزین مخکي وکنا مسلمین هم اراده لرونکي د اسلام اخاهم یو د دین صالحا صالح علی السلام صالح علی السلام ویلو ان عبد الله دا چې یو الله عبادت او بندګي کوي فیضاهم ناسا پی دوی فریقان دوڈلی وی اختصیمون چه دیو بل سر جگڑی کولی بس مسئلے چه بیان کن خلق دوڈلی شو قال ویلی صالح علیہ السلام یا قوم ایزما قوم وان جن الذين نجات ورکړو موږ کسانو ته امنو چې غي مومنانو ایمانونه وروړي وکانو یتقون او هغه چې ځان د کفر او د ګناهونو نه ساتلو ولوتن الله را لګلو موږ حضرت لوط عليه السلام بل انتم قوم تجهلون بلکی ای تاسو یو قوم جاهلان نا پوها فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان قالو مگر دا چې ویلو دی اخرجو آل لوط او با سید لوط علیہ السلام والا مرګری لوط علیہ السلام من قريتکم نخل کلینا انهم یقینا دیوناس سخلق دی یتطهرون ځانون پاک پاک کوي د پاکۍ داوی کوي فان جینا هن نجات مور کړه وغت وا اهلو تابعدار دا غتا ان امراته مگر بی بی ده قدرناها مکر کړي و مونږ هغه من الغابرین د باقی پات کی دن کو نه عذاب الله کې